آتینا موسی الکتاب فاختلف فیه سوره هود دی د دین ښکلې ښکلې مسایل موږ ته بیانوي دعوت د دې دی چې راشئ د دې مسلو قدر وکړئ ځان پې پوه کړئ قدر وکړئ عمل وکړئ په خپل ژوند کې دا مسلې راوړئ الله به هم دنیا ښایسته کي آخرت به هم ښایسته کي خو هلکه ګورې د دې مسلو بې قدري ونه کې ښه بې قدري ونه کې خاص کر دا کم خلک چې تاسو ته مسایل بیانوي د دې بې قدري ونه کې که پوهېږی پوه شی که نه پوهېږی دا څو واقعې واورئ د نوح علیه السلام نه درته را شروع کړه اووه واقعې بیان کړې حضرت موسی علیه السلام پورې دلته مخالفین راله په موږ اعتراض وکړو چې دا قرآن مجید چې دا مسئله بیانوي دا د الله کتاب نه دی ولې کتاب نه دی که دا د الله کتاب وي نو په کار دا ده چې ټولې دنیا منلی وي خو چې دا ځنې خلک مني او ځنې نه مني نو دا د الله کتاب نه دی قرآن مجید د هغې جواب کوي هلکه دا تاسو څه وایې ولې دا خبره چې یو شی حقي نو د دې نښه خو دا نه ده چې ټوله دنیا دې مني نه کله نه کله به یو شی حقي پوی خلک به مني او ناپویه به نه مني که پوهېږې پوه شئ کنې په دې خو پوهېږې یهودو دا تاسو پکې نیغ نیغ ولې کېږئ ولې تورات د الله کتاب نو تاسو هم وایئ چې تورات د الله کتاب دی نو ولې تورات ټولې دنیا منلی و نه چا منلی و کامیاب شو چا ونه من ناکامیاب شو ولقد آتینا یقینا ورکه موږ موسی الکتاب موسی علیه السلام ته کتاب ولقد آتینا یقینا ورک منګه موسی الکتاب موسی علیه السلام ته کتاب فاختلف فیه نو اختلاف وکړی شو په هغې کې چا په ایمان راوړو چا په ایمان رانوړو نو بل سوال یې وکړو بل اعتراض یې وکړو چې ښه قرآن د الله کتاب دی موږ د هغې خلاف کوو الله په موږ عذاب ولې نه راولي د هغې جواب هلکه ستاسو عذاب د باندې را روان دی خو د عذاب دپاره یو وخت مقرر دی هغه وخت لا نه دی راغلی ولولا کلمه که چېرې نه وي یو خبره سبقت چې هغه مخکې بیان شوې ده من ربکه د طرفه د رب ستانه نو مخکې خبره څه ده چې هلکه دارې جزا هغه قیامت دی دارې جزا دنیا نه ده د نیکو د بدو عملو بدلې به الله قیامت کې ورکړي بل دا دی چې مخکې یو خبره بیان شوې ده پلانی قوم باندې به عذاب راځي خو په پلانی وخت د هغې نه مخکې نه نو که چېرې نه وي یو خبره چې هغه مخکې بیان شوې ده د طرفه د رب ستانه لقضی بینهم نو فیصله به کړی شوې وي په منځ د دوی کې حق پرستو ته به الله نجات ورکړی وي باطل به الله تباه کړی وي و انهم یقینا دا کافران چې دي لفي شک دا په شک کې دي منه د دې قرآن نه خو داسې لوی شک دی چې مریب هغه په شک کې اچوونکي دي نن دوه پاټۍ شوې یو هغه پارټي ده چې د قرآن قدر او عزت کوي وایي سر سترګو باندې یو هغه ده چې هغه د قرآن خلاف کوي هلکه په ورځ د قیامت به الله دې دواړو ډلو ته بدله ورکوي ښه و ان کلا او یقینا دا هره ډله چې ده که هغه مؤمنان دي او که غیر مؤمنان دي و ان کلا او یقینا دا هره ډله چې ده لما لیوفینهم لما هر کله دا شرط دی لیوفینهم ربک اعمالهم دلته دا ځای ډېر سخت دی د نحوې په اعتبار سره د دې وجې نه علما د دې تفسیر کوي یو طریقه داسې ده چې دا لما حرف شرط دی او لیوفینهم دا د هغې فعل شو دا د هغې دغه شو فعل شو او جزا پټه پرته ده جزا ماته د داسې مثال هلکه که زمونږ حجرې ته رالی نو څه وایي هغه جزا شو نو دلته هم داسې دی ریاضه دا لیوفین کم دا لام زید دی و ان کلا یقینا دا هر ډله که مؤمنان دي او که غیر مؤمنان دي لما لیوفینهم هر کله چې الله پوره هر کله چې پوره پوره ورکوي دوی ته ربک رب ربستا اعمالهم بدله د عملونو د دوی و ان کلا یقینا دا هر ډله لما لیوفینهم هر کله چې الله پورا پورا ورکی دوی تا ربو کا رفستا اعمالهم بدله د عملونو د دوی نو جزای پټه پرته د فعله همدسې به وکړي کله چې الله تعالی اراده وکړي چې د هرې ډلې ته زه د خپل عمل بدله ورکوم نو الله چې د فعله اوس کله خو داسې که نه بختولا جي ته یو سړی راونیسې د بدعملۍ بدله ورکې خو نیشي ورکولی هلته کې د پسې تربوران ټوپک راوالي کله نه کله یو سړی د سره خو کی لیکن ته غریبې و سره کولی نشي الله داسې نه دی الله چې کله انسان ته د خپل عمل د پوره پوره بدلو عمل اراده وکړي نو فعله الله به داسې کوي و ان کلا یقینا هر یو چې دی لما لیوفینهم هر کله چې الله پوره هر کله چې پوره پوره ورکوي دوی ته ربک رب ستا اعمالهم بدله د عملونو د دوی نو فعلا الله به داسې وکړي یا دلته داسې وکړي چې دا لما حرف شرط دی فعل پټ پروت دی او لیوفینهم د هغې دپاره جزا شوه و ان کلا یقینا دا هر یو چې دی لما بعثه لما یبعثهم الله کله چې الله دوی د قبرونو روچت کی نو لا یوفین ربک خامخا پوره پوره به ورکړي دوی له ربک ربستا ما لهم بدله د عملونو د دوی ولې انه یقینا د الله چې دی بما یعملونه په هغه کارونو چې دوی کوي خبیرون خبر دی بس روره صورت ختمیدو والا دی بعضې خبرې دي چې زمونږ او ستاسو د اصلاح سره تعلق لري قرآن مجید د هغې بیان کوي ښه خیال ورته کوئ خبره پیغمبر سره ده خو اورول ما او تا ته دي فاستقم ته نیغ ځه فاستقم ته سیده ځه نیغ ځه الله چې درته کومه لاره وښودله په دې لار باندې نیغ ځه کما امرته لکه څنګه چې تا ته امر کړی شوی دی څنګه چې د الله د طرف نه تا ته امر شوی دی دقسې نیغ اوسېږی نیغ فاستقم ته نیغ ځه نی غوسیږه کما امرت لکه څنګه چې تا ته امر کړی شوی دی تو ومن تابه او هغه څوک چې هغوی توبه ایستلې ده ماکه تا سره ته او ستا چې کوم دا مؤمنان دي نه غوسیږې سیده ځای د الله په دین اکابر وی لویه مسله ده خو ګورې په دین کې استقامت دا ډېر لوی شی دی دا پیران نه دي صوفیه کرام وی د کرامت نه استقامت دا لویه درجه ده کله نه کله الله د بزرګ په لار په لاس باندې یو کرامت ښکاره کړي خو د هغې نه لوی مقام چې دی هغه دغه د استقامت چې تاسو یو سړی وګورئ او په خپل دین باندې کلک ولاړي عقیده په عقیده کې نیغ نه زیاتې نه کمې عمل کې نیغ نه زیاتې نه کمې معاملات په هغې کې نیغ نه زیاتې او نه کمې په اخلاقو کې نیغ نه زیات نه به هر چا ته خاندې نه به هر سړی کنځې د منځ منځ کې به ځې دا لوی څیز دی اوس خو خلک نه وایي مونږ به چې ماړو د نیکانو خلکو به وې بچی الله د استقامت نصیب که تاسو به مو اورېدلي الله استقامت نصیب که ما وې استقامت ډېر لوی دغه دی حدیث مبارک کې راځي رسول پاک صلی الله علیه وسلم نه چا تپوس وکړو چې حضرت ستا خو په ویښتو کې سپینوالی پیدا شو د شونډې لاندې یو څو ویښته سپینو دا خو د عمر تقاضا نه ده دا ولې نو هغوی څه وایي شیبتنې هود وایي صورت هود دې زما ویښته سپین کړه یو بزرګ دی هغه رسول پاک خوب کې ولید وایي حضرت تا داسې ویلي دي چې صورت هود زما ویښته سپین کړه وایي او وی دا د سورت هود کې چې دا د انبیاو کمی واقع دی او دا عذابونه دی د دې وجې نه ستا ویخت سپین شو وی نه وی دا د دې ټکي نه دغه دی چې فاستقم کما امرته رسول پاک بالکل د استقامت په لویه درجه باندې و خو بیا هم د الله خو لوی ذات دی که نه بیا به هم پیغمبر اسلم په خپل ژوند کې یریده چې خدای خیر وکړي د استقامت نه چېرته بل پلو وانوړو فاستقم نو ته نیغ ځه کما امرته لکه څنګه چې تا ته امر کړی شوی دی ومن او هغه څوک تا به چې هغوی توبه ایستلې ده ما که ستا سره یو ده دویم دا دی ولا تطغو تاسو بغاوت مکوي سرکشي مکوي دا ول نقصان دی د خپل حد نه مه وړی ښه حد دام دی د ستا دپاره عقیده دی ده او تا ته کم ویلی شوي دي چې دقسې عقیده لره د هغې نه به نه وړې دا بغاوت دی عمل کوه د عمل دپاره څه دي یو خپل اندازه مقرر ده د هغې نه به نه وړې چې اوس اذان وشي او ته بیا هم دغه کې دوکانداري دا بغاوت دی ولا تدغو تاسو سرکشي مه کوئ انه یقینا دا الله چې دی بما تعملون په هغه کارونو چې تاسو کوئ بصیر لیدونکی دی ولا ترکنو تاسو میلان مکوئ ولا ترکنو تاسو میلان مکوئ الی الذین هغې خلکو ته ظلمو چې ظالمان دي ظالمانو ته میلان مکوئ حسن بصری به وی په خدای قسم الله ټول دین په دې دوو لاو کې را جمع کړی دی یو دی لا تدغو بغاوت مکوئ د الله د دین نه سرکشي مکوئ ګوره لا راغی ولا ترکنو تاسو میلان مکوئ الی الذین هغه خلکو ته ظلمو چې ظالمان دي ظالمانو ته میلان مکوئ یو مفسر دی چاته تپوس کړی دی چې ظالمانو ته میلان څه مطلب یاده هغه ورته وایي ظالمانو ته میلان دا دی چې هغوی څه کوي تاسو هغسې مه کوئ که یو ظالم څه کوي او ته هم هغسې کې نه خو ظالم دغه عمل د وجې نه دی خو ته هم ظالم شوې که نه قطاده صاحب وایي چې ظالم څه کوي هغسې عمل ته مه کوه ځینې بزرګان وایي چې میلان څه دی میلان دا دی چې د هغوی سره ناسته او پاسته د ظالم سړی سره د بیدینه سړی سره ما وی که کیناست هم شرمیږي که وسره صحبت کې هم شرمیږي صحبت وسره مکوه کینه وسره مه خیر دا خو دغه دی یو مفسر دی لوی تفسیر جوړ کړی دی بیزاوي ورته وایي تاسو به نامه اورېدلي لوی ښایسته تفسیر دی هغه خپل کتاب کې لیکلی دی چې میلان ظالم ته څه دی د هغه په شان ځان جوړول رنګ شکل د هغه په شان سر ویخته څنګه جوړی هلکه د کشرانو باندې لږ کابو راولې دا ویښتې جوړ کړي څه عجیبه به یې جوړ کړي چا به د سیکانو په شان جوړ کړي زما خیال دی که سبا خر ټیز واچو دا خلک به وایي چې خره ټیز اچولی یې موږ یې مچو چې څنګه سر وویني اوس هلکانو ته ګورې نو داسې سرونه جوړ کړي دي چې سړی پېړه دغه شي جامې جامې داسې جوړې کړي پنسې نه وی ځان رنګ ډول هغسې مه جوړوی چې څنګه دا کافران جوړوي ځان دپاره نمونه رسول الله کې ځان دپاره نمونه د خپل بزرګان کې هماغسې ګیره هماغسې پټکې هماغسې رنګ شکل هماغسې جامې هماغسې پرتوګ هماغسې لمنې پیشن د دوی په شان مه کوئ ولې فتمسکم النار تاسو ته به ورسیږي اور د دوزخ وما لکم نشته ستاسو دپاره من دون الله بغیر د الله نه من اولیاء دوستان ثم لا تنصرون بیا به ستاسو امداد ونه کړی شي امر مصلح هلکه مونږ چې الله دنیا او آخرت حفاظت کوي طریقه څه ده وی و اقم الصلاة ادروه منځ و اقم الصلاة ادروه منځ طرفی النهار په هغه دواړو طرفونو دروازې کې د ورځې په دواړو طرفونو کې یو د سحر مونځ یو د مازدیګر مونځ د سحر مونځ دا د ورځې اول کې او د مازدیګر مونځ د ورځې اخر کې وزلفا من اللیل او په بعضې وختونو د شپې کې لکه ماښام مونځ شو ماسوتن مونځ شو ان الحسنات یقینا نیکه لکه ته منځو کې دا نیکه چې دي یذهبن السیئات دا وړي د ځان سره السیئات بد عملونه چې هلکه نیکي دې وکړه نو نیکه د ځان سره دا بد عملونه وړي او ختموي ذالک ذکره دقه د نصیحت للذاکرین دپاره د نصیحت قبلونکو په دې دین باندې خیر سره روان شه چې الله دې دنیا او آخرت برکت نصیب کی خو دې لاره کې به درته کله نه کله تکالیف راځي ښه هغه تکالیف به برداشت کې واصبر او صبر وکړه فان الله یقینا الله لا یضیع نه ضایع کوي اجر المحسنین بدله د نیکانو دا مخکینو خلکو باندې څه چل شوي او دا نیکان او بزرګان او دا علما کرام ولې دا خلک د دې بدعملونه نه منې کول فلولا کان من القرون ولنو فلولا کان ولنو من القرون د دغه قومونو نه من قبلکم چې مخکې استاسو نه ولی نو په دا مخکینی قومونو کې څوک اولو بقیت خاوندان د نیک عمل اولو بقیت خاوندان د نیک عمل ینهونا چې هغوی خلک منې کړی وي عن الفساد د فساد او د ګناهونو نه فی الارض په ځمکه کې دې خلکو ولې دین منې کول نو تاسو به وایئ چې چور نو وایي نه و خو لږ وو الا قلیلا ممن مګر لږ د هغه خلکو نه انجینا منهم چې موږ نجات ورکه هغوی ته منهم د دې خلکو نه لږ خلک داسې وو چې هغوی امر بالمعروف نهی عن المنکر کوو لږ خلکو داسې چې هغوی دا خبره ومنله او اکثریت وتبع الذین ظلمو تابعداري وکړه هغه خلکو چې کم ظالمانو ما د هغې اترفو چې نعمتونه کړی شوي وو په هغوی باندې فیه په هغې کې هغوی د خپلو خواهشاتو او د خپلې دنیا پسې روان شو وکانو مجرمین او دوی مجرمان وما کان ربک نه دی رستا لیهلک القرا هلاکونکې د کلو بظلم په وجه د یو ظلم یو کلی والا دی او هغوی ظلم وکړي ګناه وکړي الله په دې ګناه باندې دا کلی والا نه هلاکوي کمې پورې چې دا خلک په دین خبر شوي نی و اهلها مصلحون په داسې حال کې چې باشندگان د هغې نیکاني ولو شاء ربک که چېرې خوښه شوې وي د رب ستا لجعل الناس نو الله به په زور ګرځولی وي دا ټول خلک امتا واحدتا یو امت الله به په زور باندې بلا اختیاره ټول مؤمنان کړی وي خو ما به هغسې خوند نه کوي خوند دا کوي چې په شوق باندې کم سړی ایمان راوړي په شوق باندې اعمال صالحه وکړي ښه ولا یزالون همیشه به دا خلک مختلفین چې دی به مختلفي څوک به د الله خبره کوي څوک به د شیطان خبره کوي څوک به د الله د کتاب خبره کوي څوک به د رسم او د رواج خبره کوي الا من رحم ربک مګر هغه څوک چې په هغه باندې رحم کړي ستا رب وګورئ که نه کم سړی چې د الله خبره کوي په هغه د الله رحم کم سړی چې د الله د کتاب خبره کوي په هغه باندې د الله رحم کم سړی چې د الله کتاب ته کینی په هغه باندې د الله رحم ولذالک او د دغه رحم د پاره د دغه رحمت د پاره خلقهم الله پیدا کړی دی دوی وتمت کلمت ربک او پوره شوې ده خبره د رب ستا ستا رب یو خبره کړې ده هغه خبره پوره شوې ده هغه دا ده چې لاملأن جهنم خامخا خامخا زه به ډک کم جهنم من الجنتې د پیریانو نه چې کم کافران دي والناس او د خلکو نه چې کم کافران دي اجمعین د غونډو نه وکلن او دا هر یو چې دی وکلن او دا هر یو نقص علیکا موږ بیانو پتا باندې من انباء الرسل د خبرونو د پیغمبرانو نه ما د انبیاو بیان درته کوم خبرې درته بیانوم ای موسی علیه السلام ته وګوره څومره تکلیف یې راغی نوح علیه السلام ته وګوره څومره تکلیف و هود علیه السلام ته وګورئ وی دا د څه دپاره لنثبت به چې موږ مضبوط کو په دې باندې فؤادکه زړه ستا وجاءک او راغلی دی تا ته فی هذه فی هذه الحق په دې آیاتونو کې حق و موعظة نصیحت و موعظة واز و ذکر و نصیحت للمؤمنین دپاره د مؤمنانو بیا دغه دی وقل للذین اوایه هغې خلکو ته لا یؤمنون چې هغوی ایمان نه راوړي دې کافرو ته ووایې چې ځئ اعملو عمل کوئ علی مکانتکم په دې خپل حالت تاسو په کفر باندې دغسې روان یې انا عاملون یقینا موږ عمل کوونکي یو په خپله طریقه وانتظرو تاسو زمونږ انتظار کوئ کافرو به وې زمړه وخت به راشي دا مسلمانان به ختم شي انا منتظرون بېشکه مونږ انتظار کوونکي یو ستاسو بس صورت ختمیږي مسلې م واورېدې دی درته مخکې م ویلي دوباره یې درته بیا وایي هلکه دا عقیده پخه کې چې علم غیب دا صفت د الله دی د الله نه بغیر د غیب خبرونه مخلوق ته شته خو علم د غیب چې په هر څه خبر په ذرې نه ذرې باندې تیر او راتلونکی دا د یو د الله صفت دی ولله خاص د الله دپاره دی غیب السماوات علم د پټو د اسمانونو والارض او د ځمکې زمونږ او ستاسو نه چې کم په اسمانونو کې پټ شی نه وي په ځمکه کې پټ شی نه وي دا دغه نه دی ذره نه ذره شی راوالی او داسې ځنګل ته وغورځوي الله ته پته لګي چې پلانې ذره په پلاني ځای کې پرته ده داسې اسمان کې ولله خاص د الله د پاره دی غیب السماوات علم د پټو د اسمانونو والارض او د ځمکې و الیه بیا د قیامت مسله و الیه او خاص دی الله ته یرجع الامر کله واپس بشي کارونه ټول هلکه کم سړی دینداری د ده فیصله به هم الله کوي که کم سړی ابو جهلی د هغه فیصله به هم الله کوي نو چې په دې پوه شوې نو څه کول پکار دی فعبده د دغې الله عبادت وکړه او په خپلو معاملاتو کې وتوکل علیه بروسه وکړه په دې الله وما ربک نه دی رب ستا یو طرف ته خوش دغه د خوشخبري ده خو بل طرف ته یرول دي تاسو له خوشخبری ده کافرو له یرول دي وما ربک نه دی رب ستا بغافل ناخبره عما تعملون د هغې نه چې تاسو یې کوئ استاذ به وي نن چې تاسو د الله کتاب ته ناست یې خوشحاله شئ رب ناخبره نه دی په دې هر څه باندې څه دی خبر دی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سورت هود ختم شو سبا به انشاءالله صورت یوسف شروع کیږي دعاو کې یا الله ته زموږ رضا شي یا الله خپل فضل کرم په موږ باندې وکړي ربه ته خپل رحم په موږ باندې وکړي ربه ته زموږ د حالات اصلاح وکړي عقیده زموږ درست کړي عمل زموږ درست کړي معاملات زموږ درست کړي اخلاق ربه زمونږ درست کی ربه خپل توفیق زمونږ سره شامل کی د خپل عظیم کتاب پوی را تراکی د خپل خوږ پیغمبر اسلام په حدیث باندې رب صحیح پوی نصیب وګرځي رب د قران او د حدیث اتباع زمونږ نصیب وګرځي رب قران او حدیث زمونږ نسب عین او مقصد وګرځي رب د دې خیر د دې برکت مونږ له دنیا او آخرت کې راکړي رب چې څوک د دې په هر قسم طریقې باندې خدمت کوي رب د دنیا او د آخرت خوشحالي ورته ورکړي خپلو ملګرو ته دعاګانې وکړئ چې الله دوی سره ډېر ښه وکړي الله دوی له د دې قربانۍ او د دې محنت دنیا کې هم الله اجر ورکړي آخرت کې هم الله اجر ورکړي سره زمونږ نه الله په خپلو عمرونو کې برکت واچوي په خپلو بچو باندې الله خوشحاله کړي د چا کاروبار نی ورته دعا وکړي چې الله حلال کاروبار ورکړي د چا کاروبار یې الله په خپل کاروبار کې خوشحاله کړي د زړه سکون اطمینان الله نصیب وګرځوي سره زمونږ نه الله د هر قسم پریشانو حادثو نه حفاظت وکړي بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې اهل اسلام څونه بیماران دي ربه ته ورته شفا کامله ورکړي ربه ستا لویه باچهي ده لویې خزانې دي چې ته دې ټولو ته صحت ورکړي ستا خزانو کې کمی نه راځي ربه ته ورته صحت ورکړي خاص کر ملګري بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي